بسم الله الرحمن الرحيم باب الاغتسال عند دخول مکه دا کتاب الحج شروع دی په دې کې باب نمبر 38 حدیث نمبر 1573 د سو ابوابو کې د مکی حوالی سره س احکام د د حج او د عمره سره تعلق ساتي صد نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت سره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی ته په کومه لار باندې داخلي ده په کومه لار باندې راوته لکه مخکي چې مدینی ته په کومه لار باندې مدینی نه په کومه لار وته د کومې لارې نه به واپس راته طریق الشجره او طریق المعرس نو دلته امام بخاری دغم ذکر کوي چې مکی تبا په کومه لار را دن کېده د مکی نه په کومه لار باندې وته مدینی طرف ته او بیا بل باب کی امام بخاری د مکی او د مکی د آبادی داغه د تعمیر داغه فضیلت هغه ذکر کړي چې دا کله آباد شوی دا چا آباد کړی دا او د دې تعمیر په مختلفو وختونو کې هغه څنګه شوی دی خصوصا د بیت الله باب الاغتسال عند دخول مکه موږ مخکې ویلیو غالبا په حدیث نمبر 1553 کې په هغه ځای کې د هغه روایت لاندې منګه دا خبره کړې و چې روایتو کې د د حج په موقع باندې غسل دا په دریو زینو کې راغلي دي یو دا چې سړی احرام د پاره غسل کی میقات کی یا د میقات نمخ کې کور کی دویم دا چې لکه دی باب کې باب الاختصال عند دخول مکه یو سړی مکی حدود تر ورسی او په هغه ځای کې مکی ته داخله دو وخت کې سړی غسل کی او بیا را نه نوځي د دې ځای او د دې بقعې د احترام د وجې نه او دویم دا چې کله یو سړی عرفات تزي او د یوم عرفه د پاره یو سړی غسل کی نو دام مسنون عمل دی سنت عمل دی خباب الاختصال عند دخول مکه په وخت د داخليدلو د مکه کې غسل کول حدثني يعقوب ابن ابراهيم حدثنا ابن عليا اخبرنا ايوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما موږ مخکې ویلو چې په دې باب د حج کې عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عباس او د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها نه به کافی روایت راځي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ اذا دخل ادن الحرم خکل چې بده حرم ته نږدې کله چې به دی داخلېده حرم ته نږدې یعنی حرم ته به دی بالکل قریب شه او د حرم حدود ته به دی رادنه کېده نو امسک عن التلبیه نو د به بس کړه تلبیه تلبیه ویل هغه به ودرول په دې کې موږ مخکې اقوال ذکر کړیو چې بعضې وایي چې کله حدود حرم ته راورسي نو په هغه ځای کې به بس تلبیه ویل هغه بند کی او د حاجی د پاره هغه جمره عقبه بانی ذکر روایت کې ال ترازی چې نبی علی السلام ال ته تلبیه ویل هغه بند کړی دي او د معتمر د پاره بعضی وی چې کله حدود حرم ته رادن نشي مکی ته رادن نشي نو بند به کی لکه دا او بعضی وی چې نه حجر اسود دی ولید نو به بداغې نه بعد تلبیه هغه بند کی اذا دخل ادن الحرم کله چې عبد الله ابن عمر هغه داخلي دو هغه حرم ته نږدې یعنی مکې ته به رادننه کېده نو امسک عن التلبیه نو دی به ودرېده د تلبیې د ویلو نه تلبیه به بنده کړه ځکه چې تلبیه هم دې ځای ته د حاضرۍ دپاره وه او چې بنده چې هغه ځای ته حاضر شي نو بس به به تلبیه د دې وجې نه بنده کړه ثم یبیت بذی توون او بیا به شپه تیروله په زیتوا کې ځکه نبی علی السلام التا شپه کړې وه او ابن عمر به د پیغمبر په ټولو صحابه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو یو طریقه باندې عمل کړي دي خو ابن عمر زیات اهتمام کو ثم یصلی به الصبح او بیا به منځ کو په د غزیتوا وادي کې د سحری و یغتسل او غسل به وکړه امام بخاری هم د دین استدلال کوي ويحدثو او به به دا خبره بیانولا چې ان نبی الله صلی الله علیه وسلم کان يفعل ذلک دا الله پیغمبر به هم داسې کول او دا داغي طریقه ده او زداغي تابعداري کوما باب دخول مکه نهارا او لیلا مکی ته د ورځې او د شپې هر وختي را دن کېدې شي او د امام بخاری دلته دا باب د دی وجه نه راوړي چې خپل نبی علیه الصلاۃ والسلام په زیتوا کې شپه تیر کړې ده او مکی ته نهارن د ورځې را دن نشوي دی نو امام بخاری سره د لیلن قیدم ذکر ک چې مکی ته پر دن نکیدو باندې کې وسړې د نیمه شپې راځي او که د شپې راځي هر ټیم چې راځي پابندي نشتا بات النبی صلی الله علیه وسلم بذی توان نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زیتوا کې شپه تیر کړه تر دې چې سهار ک او به مکی ته د ورځې را دن نشوي دي ابن عمر بم ابن عمر رضی الله عنهما به هم دغه سي عمل کو د نبی له صلوات و سلام د غزيات تابعداري د اهتمام د وجنه حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذيتون نبی علیہ السلام شپه تیر کړه په زیتوا مقام کې تر دې چې سهار یې که ثم دخل مکه او بیا مکې ته را دننه شوی دی وکان ابن عمر رضی الله عنهما یفعله او ابن عمر به هم داسې عمل کو باب من اين يدخل مکه مکی ته څنګه چې یو سړی د شپې او د ورځې هر ټیم راتلی شي نو که یو سړی د مدینه د غاړې ناراضي نو د نبی له صلوات و سلام سیرت سو دا غي سنت طریقه غسوا من اين يدخل مکه نو د کم زینبا مکی ترادن کیږي نو د هر طرف نه راتلی شي خو دلته نبی علی السلام چونکه د مدینه نه براته نو دلته هغه روایت ذکر کړي حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني معا قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من الثنية العليا منګه او ته پښتو کی درم وایو او په پښتو کې او ته کنډه هم وای کنډه اصل کی یعنی یو شی چې داسې نامکملی نو غر چې کله پای کې لاري نو مطلب پدې کې دا چاود دی نو دغه تا کنډه ویل کیږي درم ته ویل کیږي درا یعنی د دوو غرونو منس کی چې داسې لار وی او خلک پای باندې تګ را تک کوي په اردو کې او ته گاټي وای ګاټین د دوو غرونو ترمنځ لاره. نبی علیه الصلاة والسلام به مکې ته رادننه کېده، من الثنیة العلیا د هغه د ثنیة العلیا نه یعنې د هغه اوچت کنډو په هغه لاره باندې به نبی علیه السلام مکې ته داخلېده ويخرج من الثنية السفلى او واپس چې به وته نو هغه به په هغه لاندې کنډو باندې د غرونو منځ کې کوم چې د هغې په نسبت باندې لاندې لار ده نو په هغې به وته یو خو د نبی علی سلام عام طور باندې چې هغه سنت سره طریقه وا نو که مثلا د مدینې نه به وته نو په طریق الشجره باندې چې واپس براته په طریق المعرس باندې دارنګ که مکی ته برادن کېده نو په سنیت العلیا باندې او که واپس به وته دارنګي اخترونو کې موږ مخکې دا خبره کړې وه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام لکه دا داغي هغه یو سنت طریقه ده او په دې کې بیا ګڼ حکمتونه غ ذکر کوي نن چې مثلا دا په دنیا کې د لارې دا دوانو طرفونو ته دا ټریفیک زی او لارې جوړی شوی دي دام اصل کې د نبی له صلوات والسلام اومددي سنت نه اخص کیږي بله دا چې نبی علی السلام سره یو ګڼ لخر دی مکی ته خلق راضی نو د دې وجنه ازدحام هم نه جوړي په یو لار باندې راضی او په بل لار باندې وزي د دې د پاره چې په لار باندې اغه رش او ازدحام اغه جوړ نشي نورم پکې ګڼ حکمتونه شته او مخکې به دا د سنیت العلیا او د سنیت السفلا دا غیغه وضاحت هغه به مو کی باب من اين يخرج من مکه د مکینه به یو سړی په کومه لار باندې اوزی حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل مکه من قدائن دا وضاحت کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی ته دن شو من قدائن پاغه قدا غر باندې یعنی دغه د قدا غر چې دا کم کنداو دی نبی علیہ السلام مکی ته څنګه چې په هغه اشعارو د حسان ابن ثابت کې راځي چې هغه قسم خوړلی وو چې تاسو که زما د د د اسونو هغه غبار د غي د خپو هغه غبار د قدا په غر باندې اونلید ځکه مکی تبعام تور باندې خلک چې مدینی نه به یو سړی راته په دغه لارې نه دا غلاندی سنیت سفلا د لارې نه قال ابو عبد الله امام بخاری وی کان یقالو کان یقالو دا ویل کیږي چی هو مسدد که اسمه امام بخاری به د خپل استاد د مسدد داغه تعریف به کو هو مسدد که اسمه چې دا مسدد زما استاد دا بالکل مسدد دی یعنی مسدد اصل کی د سداد نه چوالی نو سداد معنا درست د کسنګ چې قولا سدی دا راځي نو دا د خپل استاد صفت کوي او تعریف کوي هو مسدد ک اسمه زما استاد مسدد لکه د خپل نوم پشان مسدد دی مسدد په دوو معنو راځي یو په معنا د د مضبوطوالي او یو په معنا د درستګۍ په قول سدید کې چې وسړی درست خبره کوي نو درست خبره مضبوطه وي وې زما استاد اسم با مسماو چې څنګه نومو نو دغسی داغه روایت هغه مضبوط دي او روایت نهایت درستی یعنی روایت ته ډیر پاخه یاد دي پاخه ته یاد دي مضبوط ته یاد دي او بالکل هیریږي ته نه او روایت هغه ډیر درستی پای کې ته غلطی نه واقع کیږي خ امام بخاری وی سمعت یحیی ابن معین ما دی یحیی ابن معین نه اوریدلی دی کوم چې د امام بخاری استادم دی او ډیر لوی امام الجرح والتعدیل دی او هغه وی چې قال سمعت یحیی ابن سعید یحیی ابن سعید القطان دا یو ډیر لوی عالم دام دی یحیی ابن سعید القطان به د مسدد باره کې ویلی لو ان مسددا اتیته فی بیته عام طور باندې خو یو سړی چې د چا نه ته روایت اخلي خو په کار دا ده چې ته داغه درس لالاړ شي او داغه په درس کې حاضری وکي او بیا هغه استاد چې هغه سره کوم روایت دي چې هغه تا ته الته بیان کی خو لیکن یحیی ابن سعید القطان به د مسدد باره کې ویلي چې مسدد په خپل دور لوی سړی دی لو ان مسددا اتیته فی بیته کما سره مثلا یحیی ابن سعید القطان وی کما سره روایت وی او زه د مسدد دغه کور ته لاړ شمه او فحدثته او زه دغه په کور کې چې ما سره کوم روایت دی هغه ته زه بیان کما نو لست حق ذالک نو مسدد د دې لایق ته چې زه د هغه خواله ورشم او د هغه په کور کې هغه ته حدیث بیان کما یعنی کاغه زما خواله رام نشي نو مسدد هغه د دې لایق دی ځکه چې هغه ډیر لوی شخصیت دی او یحیی ابن سعید القطان به داغه د عدالت باره کې ویلي چې دومره یو صاحب عدل راوی دی او دومره با اعتماده راوی دی وما ابالی کتبی کانت عندی او عند مسدد او زه هیڅ پروا نه کوم په خپلو کتابونو باندې که هغه زما سره یي او که یا د مسدد باره کې پراته یي ځکه هغه زمانه کې به داسې وه یو محدث به د خپلو کتابونو چې په کوم کتاب کې به هغه روایات نقل کړي وو، نو د هغه کتابونو به هغه ډېر نهایت اهتمام کوو چې د ځان سره یې وساتي، د هغې وجه دا ده چې په هغه زمانه کې بعضې خلک ای به ولګېدل نو د هغه په کتاب کې به یې دس وکړ، یو روایت په هغې کې به یې الفاظ بدل را بدل کړل، نو مسدد دومره با اعتماده کس دی که زما کتابونه هغه د ما سره وي، محفوظ او یا د مسدد سره پراته یی نو مسدد ډیر صاحب عدالت راوی دی او ډیر با اعتماد راوی دی د دی وجه نه هیڅ پرواز نه لرم یعنی بالکل زما به پای باندې پوره اعتمادی حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلی الله علیه وسلم لما جاء الى مکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مکی ته راغې نو دخل من اعلاها نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی ته داغه اوچت طرف نه را دنه نشو او بعضی د دې حکمت ذکر کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکینا په هجرت بانی قریشو مجبور کړیو واپسی کې چې راته نو د اعلی طرف نه راته مقصد دا دی اشاره واغه خپل غلبی ته چې تاسو خو د اسلام د دې زینه د ختمولو کوشش کوو لیکن دغه دې زه دوباره فاتحانه توربانې مکی ته اغه رالمه نو په دې کې دې تم اشاره ده حدثني محمود حدثنا ابو اسامه حدثنا هشام ابن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فتح مکی په کال باندې را دن نشه مکی ته من کدائن د کدا د غرد طرفنا او دا غا د د مکی په هغه لوړو غرونو کې دی خدلته دو الفاظ برازي یو کدا رازي یعنی دا ممدود رازي کدا ان په دی باندې هغه مد رازي خ او دویم کودن رازي کودن یعنی دا مقصور دی کودا کودا یعنی هغه په کودی غر باندې خادا من اعلى مکه دا د دې مخ کې من کدا ان د دغه سره تړلې ځکه چې مکه ته په پاغه لوړ طرف راته پاغه اوچت غرب راته من اعلى مکه دا کدا چې دی نو دا د مکی پاغه اوچت طرف کې دی حدثنا احمد حدثنا ابن وهب لکه څنګه چې د مخکې احادیثونه مزید واضح کیږي حدثنا ابن وهب اخبرنا عمرو عن هشام ابن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من قضاء اعلى مکه دا وګوره اعلى مکه د قضاء سره قضا سره ذکر کړي دي نبی عليه الصلاه والسلام داخل شه مکې ته د فتح مکې د فتح مکې په کال باندې من کدائن د کدا د غر د طرف نه اعلی مکه چې دا د مکې په هغه اوچت طرف کې دی هشام وی کوم چې د عروه زوی دی وکانا عروه زما پلار عروه چې کوم چې د عائشه خورې دی د اسما زوی دی او د زبیر وکان عروه او عروه چې وو يدخل من کلتيهما هغه به را دننه کېده د دې دواړو غرونو د طرف نه مکې ته مکې ته به ځکه عروه چې ور په مکه کې اوسېده وکانه عروه يدخل من کلتيهما عروه چې ونو دی به داخليده من کلتيهما د دې دواړو غرونو د طرف نه یعنی په دې کې امام بخاری دا ذکر کوي چې مکې ته د هر طرف نه بنده راتلی شي هغه صرف تا ته د پیغمبر سیرت ښیي عروه چې و نو هغه به د دې دواړو طرفونو نه رادننه کېده من کدائن د کدا د غر د خوا نه به هم راته او کدن د کدي د غر د خوا نه چې نبي علیه السلام به په هغې وته د هغې د خوا نه به هم په مکه کې رادننه کېده واکثر ما يدخل من کدن او اکثر به عروه چی وو نو دی به رادننه کیده مکی ته من قدن د هغه لاندې غر د طرف نه د هغې وجه څه وه چې وکانت ښه دا وکانت اقربهما الی منزله خو لیکن د د کور ته چې کوم نږدې غرو نو هغه کدا او دا وکانت کی اشاره د کدا ته ده وکانت اقربهما الی منزله او ودا کدا غر ځکه د مخکې روایتو کې د کدا وکانت اقربهما او دا کدا غر زیات نږدې د دې دوانو نه اله منزله د د کور طرف ته یعنی کدا غر د د کور طرف ته پاغي باندې چې د برادن نه کېده نو د د کور ته اغه لنډه لار وا خو دې به د کودانا ولې را دننه کېده ځکه چې دغه لاندې لاره وه نو شاید چې په هغې باندې سفر اسان و حدثنا عبدالله ابن عبدالوهاب حدثنا حاتم عن هشام عن عروه دخل النبي صلی الله علیه وسلم عام الفتح من کدائم من اعلى مکه نبی علیہ السلام د فتح مکی په کال باندې د کدا په غر باندې رادنه شه مکی ته من اعلی مکه چې دا د مکی هغه اوچت طرف ته وکانه عروه اکثر ما يدخل من کدائن او عروه هغه زیات برادنه کېده من کدائن د کدا د طرف نه وکانه اقربهما الى منزله او دا کدا غر دا زیات نږدې وو الی منزله د د کور ته مطلب دا په دوانو براته په دوانو برا دنه کېده حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فتح مکی په کال باندې د کدا د غر د طرف نه مکې ته را دننه شو او عروه چې و نو هغه به راته مکې ته د دې دواړو طرفونو نه لیکن وکان اکثر ما يدخل من کدائن او اکثر به عروه هغه د کدا د غر د طرف نه هغه مکې ته را دننه کېده کوم چې نبی له سلامم د دخول دپاره استعمال کړي وه او د هغي وجه څه وه اقربهما الى منزله ځکه چې دا د کدا د غر د طرف نه دا لاره دا د کور ته نږدې وه قال ابو عبد الله امام بخاری وی په دې احادیثو کې دا کدا او کدا څه شي دي کدا ان و کودن کدا او کودن دواړه موضعان دا دواړه زیونه دي او نمونه دي باب فضل مکه و بنیانها د مکی فضیلت او داغي د د آبادی مکه چا جوړ کړی دا او بیت الله د دې تعمیر چا کړی دی او په دې باندې څه احوال هغه تیر شوی دي نو په دې امام بخاری اول د قران آیتونه د سوره بقره آیتونه ذکر کړي چې ابراهیم علیه صلوات و سلام د دې تعمیر کړي دي ورپسې بیا لومبني حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام هم د دې تعمیر کې حصه اخیستې وه، کله چې د پیغمبر عمر پنځه دېرش کاله و، نو قریشو بیت الله هغه غورځولې وه او د هغې تعمیر یې کاوه. بیا په بل روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام عایشې ته وویلې، یو ځل یې ورته وویلې چې اصل کې ستا قوم یعنې قریشو د بیت الله دا تعمیری چې کوو نو پدی کی اغي د ابراهیم علی السلام غ بنیادونو باندې دا نه د جوړ کړي او داغي وجه او ته ذکر کړي دا چې اصل کې دی سره پیسې کم شوي او غ حلال پیسې هغه سره نه وي پاکي پیسې هغه سره نه وي نبی علی السلام ته وی چې د الله پیغمبرونو تاسو واپس په دغه ول نه جوړوس خو فراخي ده نو وی ویلی کستا قوم دا نوې نوې نوې مسلمان شوی او دوباره به دی لکه بیا کفر ته وا چرته نه وړي نو ما به هم داسې کړی وي چې د ابراهیم علی السلام په هغه اصل بنیادونو به ما دا کور هغه جوړ کړی وي نو بیا وروسته عبد الله ابن زبیر کوم چې د عائشه رضی الله تعالی عنها غیم خورې دی د اورور اور دی لیکن هغه صحابي دی د نبی له صلوات و سلام اوم د دې تمنا او د خواهش مطابق هغه دوباره په سن 64 کې یا په 65 هجری کې هغه دوباره د کعبه اوم په دغه ته بنیادونو باندې جوړه کړې وه خو لیکن وروسته عبدالملک ابن مروان د هغه په دور کې د هغه په حکم باندې حجاج دوباره د عبدالله ابن زبیر هغه کعبه دوباره ورانه کړې ده او دوباره په همغه انداز باندې جوړه کړې ده چې کم کی په کم باندې قریشو هغه جوړه کړې وه او شاید چې په دې کې هم د الله حکمت ورنه که د عبد الله ابن زبیر په مغه طریقه باندې جوړوي نو شاید چې نن په حتیم کې چې دا کم دو سلور رکعات یو سړی نفل کوي نو نن به پکې دا نه وي بیا وروسته هارون الرشید هغه په خپل دور کې دا اراده وکړه چې زی او مغه د ابراهیم علی السلام داغه پاغه بنیادونو باندې جوړو ما نبی علی السلام د دې تمنا او د خواهش اظهارم کړیو امام مالک ته ویل چې نه کدا او کی نو د بیت الله نه باسي کیلونه او مزاق به تی جوړ شي تبه ورانه بل براشي دغه به تاسو سره نه لګي او هغه به وي چې نه زی دوباره بیا جوړوم او زی په فلانی طرز باندې جوړوم نو د الله د کور نه باسي او مزاق جوړ شي دام د امام مالک د هغه یو ډیره قیمتي فیصله وا او د دې هغه سلسله هغه رکاو شو دا غې نه بعد امام مالک یو عجیب انسان دی ډیر انصافدار انسان دی هارون رشید ته ویلی چې زه زکه په ټوله دنیا باندې بادشاہي وا چی دا معطا زه دا بلکل زه په دی ټوله دنیا باندی لازم کوم او چی او بلکل ستا دا فقه دا به خوره شوی نه صحابه کرام په دنیا کی خواره شوی دی او هر یو د پیغمبر طریقه او د پیغمبر عمل هغه روایت کوي نو په خلکو باندی ته دا پابندی دا مه عاید کوه. پرېږده دنیا چې هغه څوک چې د کوم صحابي نه په کومه طریقه باندې عمل زده کړی دی بس چې په همغه طریقه باندې کې دا نن چې مثلا څوک د امام ابو حنیفه داغه په مسلک او څوک د امام شافعي په مسلک څوک حنبلي دی او څوک مالکی دی نو دا د امام مالک رحمه الله ورنه هارون الرشید سره قوت او طاقت او د قوت او د طاقت په زور باندې هغه هر څه کولی شو خو وې نکړل ځکه امام مالک منه کړو وقوله تعالی ویس جعلنا البیت مثابه للناس وامنا خ او یاد ک مثابه موږ دوه معنی کو یو معنا زید بیا بیا راتلو ځکه انسان چې یو ځل لاړ شي نوړی ته مړیږي نه دوباره او ته بیا زړه کړیږي نو بيا انسان هغه ځای ته خواهش لري او مثابه د ثواب نه او د اجر نه هغه ځای د ثواب او یاد ک چې وګرځو مونږه بیت الله ځای د ثواب د پاره د خلکو ځکال ته چې کوم اجر او ثواب حاصلېږي دا په بل ځای کې نه حاصلېږي یو عمل په یو لاک باندې دی وامنن او زید امن او بې ځایه امن کې هم بعضې وایي چې یو سړي بهر جنایت وکړ، نور فقها وایي نو هغه نه ته په بیت الله کې هم نیولی شې او د هغه نه قصاص اخیستی شې، امام ابو حنیفه وایي چې نه، خوراک څښاک هغه به پرې بند شي نو په خپله به مجبور شي او راوبوځي ځکه چې بیت الله له الله امن ورکړی دی، ومن دخله کان آمنا. واتخذو من مقام ابراهیم مصلا او نیسی ځای د ودریدو د ابراهیم علی السلام نه مصلا هغه ځای د مونځ مقام ابراهیم خو هغه ګټه ده هغه ګټه سره خوا کې ځای دی خو بیا نن سبا ازدحام او رش ډیری نو دی وجنه په ټول حرم باندې د مقام ابراهیم داغه اطلاق کیږي تر دې پوری چې په دې ټول حرم باندې مک منا مزدلفه په دې ټولو مقاماتو باندې د مقام ابراهیم بيا توسعاً هغه اطلاق کيږي. وعهدنا الي ابراهيم و اسماعيل او حکم کړو مونږ ابراهيم او اسماعيل ته ان طهرا بيتيا او مونږ بار بار دا خبره کوو چې امام بخاري هر باب کې د قرآن آيتونه هغه ذکر کوي چې قرآن دې نه ويلې په حديث هم نه پوهيږي چې پاک کړي دواړه کور زما للطائفین د طواف کوونکو دپاره او د اعتکاف کوونکو دپاره او د رکوع او د سجدې کوونکو دپاره او یاد کړه کله چې وویل ابراهیم علیه السلام ای زما ربه وګرځوه دا کلی د امن سوال یې له کړی وو د امن او د رزق، وارزق اهله من الثمرات، او خوراک ورکه اوسېدونکو د دې ته د مېوو نه، هغه چا ته چې ایمان راوړي د دې نه په الله او په ورځ د آخرت، صرف د مؤمنانو دپاره یې سوال وکړ ځکه چې مخکې یې سوال کړی وو چې الله زما اولاد له هم امامت ورکړي وې نه د امامت قانون بدل دی او د رزق قانون بدل دی رزق هر چا له ورکوم خو لېکن امامت لا ینال عهد الظالمین قال وویل ای الله ومن کفر چا چی انکار وکړ نو فایده ورکوم ده ته لږه په دنیا کی او بیا بی راخ کما استره استرار چی د یو سړی یو شی اړه نه غواړی لیکن په زوره او بیا بی راکاږمه هغه عذاب د اور ته او ډیر بد ځای د ورتلو دی دا جهنم. او یاد که چې پورته کول ابراهیم علی السلام هغه بنیادونه د بیت الله او اسماعیل علی السلام هم ابراهیم اصل معمار اسماعیل علی السلام هغه هغه د مزدور په حیثیت او ویل بدوانو ربنا ای رب زمنګا قبول کی زمنګ نه دا عمل عملی غټ عمل کو لیکن الله نه د قبولیت سوال کوي ځکه اصل شی قبولیت دی انک انت السمیع العلیم بشک ته اوریدونکې قبلونکې او پوی ربنا ای رب زمنګا وګرځې منګه همیشه خپل تابعدار سوال د استقامت دی ومن ذریتنا او د اولاد زمنګ نه یو ټولګې تابعدار ستا او اوښی موږ ته مناسکنا هغه افعال د حج زمونږ او مهرباني وکړي په موږ باندي بېشکه ته يې توبه قبلوونکی مهربان حدثني عبدالله ابن محمد حدثنا حدثنا ابو عاصم قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار قال پدې کې دام ذکر کړي چې نبی له صلوات و سلام د بیت الله په تعمیر کې برخه غسته ده او دا روایت دا مخکې تیر شوی وو په کتاب الصلات کې په هغه ځای کې امام بخاری دا روایت ذکر کړی وو چې په مونږ کې او د مونږ نه علاوه بر بربندیدل دا حرام دي نو الته هغه لپاره ذکر کړی دا روایت او دلته د بیت الله په تعمیر کې سمعت جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما یقول لما بنیت الكعبه هر کله چې کعبه بنیت الکعبه هر کله چې کعبه جوړیده او د هغې تعمیر هغه شروع نو ذهب النبی صلی الله علیه وسلم و عباس نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړ او عباس غرتا ينقلان الحجاره او دوانو اغي کانی راوړل د بیت الله د تعمیر د پاره فقال العباس للنبي صلی الله علیه وسلم عباس د نبی علیہ السلام تر چې صرف یو کال دوته مشر دی تقریبا هم عمر دي نو عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلي وراره اجعل ازارک علی رقبتک دا لنګ دی دا په دې خپل اوګه باندې کینې یعنی چې کانې روچته نو چې په اوګه باندې دا کې نو اوګه بدله زخمی کوي نو دا سه وک چې دا لنګ دا دې رو باسا او د دې کانې د لاندې کیدا مخکې روایت کې تیر شویو چی یبن اخی وراره لو حللت ازارک که دا لنګ دی کولاو کی او فجعلت عن منکبیک دون الحجاره او په دی اوږه بانی د کاڼی د لاندی کیدی نو دا به دته اسانه وی اوږه به دله نه خوږی او عرب چی وو نو په عربو کی یعنی د عورت ښکاره کول ځکه په بیت الله کې په بربنډه به طوافونه کول نو د عورت ښکاره کول او دا سیزونه دا دومره عیب ته نه ښکاریده اجعل ازارک علی رقبتک دا لنګ دی دا په د خپل اوګه باندې کیدا د کانی دلان دی نو زدا به د تاسانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا وک په غر کي فخر الی الارض نو پريوته الی الارض ځمکي ته او فطمحت عيناه الی السماء او اوچتي شوي د نبي عليه السلام دواړه سترګي آسمان ته يعني بره کتل آسمان طرف ته او دا حالت دا په ډیر زیات یو بوج راوست او بیوشي پراله مخکې تیر شوی فسقط مخشيا عليه بیوشي پراله فقال اوی ویلی ارنی ازاری ما ته زما هغه لنګ راوښایه، یعنی هغه راله راکړئ، نو خلکو له لنګ ورکړ، فشده علی، نو نبی علیه الصلوة والسلام هغه مضبوط وتړه، او د هغې نه بعد په هغه روایت کې مخکې تیر شوي وو، فما روی بعد ذلک عریانا، نبی علیه الصلوة والسلام ددې نه بعد چا بیا داسې بغیر جامو یا په بربنډ نه و لیدلی. د مذکر د پاره علم ترا او د زنانو د پاره علم تره چې آیت نو ګوري چې ان قوم کی چې بشک استاد قوم قریش حين بنول کعبه د نبی له سلام قومم دی خو لیکن ستا دا قوم حين بنو الكعبه کله چې دی کعبه جوړوله نو اقتصروا عن قواعد ابراهيم نو دی کمی وکړه دا غ ابراهيم د بنیادونو نه یعنی کعبه هغه نیمه جوړ کړه او دی د ابراهيم د بنیادونو نه کمی کړیو فقلت نو ما او تو ویل چې دا الله پیغمبره الا تردها على قواعد ابراهيم نو تي واپس ولې نه راګرځې د ابراهيم عليه السلام هغه بنيادونو ته نو وې ويلې لولا حدثان قومك بالكفر که چرته ستا د قوم د کفر دا زمانہ دا نږدې نه وي تازه تازه نه وي حدثان قومي کی کچرتا دا تازه نه وې ستا د قوم دا د کفر زمانه یعنی کفر هغه اوس تازه تازه پریخې دی او اسلام ته روختي دي که چرته دا خطر نه وې لفعلتو نو ما به دا کار کړی وي یعنی مطلب دا دی چې هغه د د کفر هغه خیالات او د د کفر سره وابستګي د انسان نه دوره فوري تور باندې خو نه وزي نو د دې وجه نه اسلام کې نوی نوی داخل شوی دي نو کچرتا ستاد قوم دا کفر دا تازه تازه لکه دا پرې خودل دا نه وي اسلام طرف ته دا راتګ نو ما به دا کار کړی وي قال عبد الفقال عبد الله رضی الله عنه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي لئن كانت عائشه رضی الله عنها سمعت هذا من النبي کعائشه رضی الله تعالی عنها اغي اوریدلی دا حدیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ځکه چې یعنی موږ نه دی اوریدلی عائشه تی اوریدلی دی نو ما اورا نو عبد الله ابن عمر بد دین دا استنباط کو نو ما اورا نو بیا زما خیال نه دی نو زه زما خیال نه دی د الله په پیغمبر باندې چې هغه داغه یو حکمت ویلې دی چې نبی له صلوات و سلام حجر اسود هغه خپل کړي دی او رکن یمانی چې کوم د حجر اسود سره د بل کونه ده په دغه باندې لاس راخکلې دی دا نور چې د حتیم طرف ته کم دا دوا د بیت الله ګټونه دي دا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې باندې لاس نه دی راخکلی یا دې ته نه دی جوخ شوی دا غي اصل وجه دا ده چې دا د بیت الله ګټونه نه دي بلکې دا د بیت الله منځ دی او اصل د کعبی چی کوم هغه مقام دی نو اصل کی کعبه خو په خپلو بنیادونو جوړه نه ده نو دا دوه ګوټونه د بیت الله هغه خپل په اصلی بنیادونو ولاړ دی حجر اسود او رکن یمانی او دا چی نور کوم د حتیم طرف ته دا دوه ګوټه دی په دی کی دی یو ګوټ ته رکن شامی وایی او بل ته رکن عراقی وایی. نو دغه دوه ګټونه دا یعنی د بیت الله غ منځ دی د دې وجنه د دغه استلام یا دغه لاس نه دی وروړي شاید چې داغي وجه دای نو ابن عمر وی چې ما اورا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو زه نه وینم د الله پیغمبر چې ترک استلام الرکنین الذین یلیان الحجره چې هغه پرې خود د استلام دا غدوو ګوټونو، اللذین هغه دوه ګوټونه، یلیان الحجره چې کوم د دي حتیم طرف ته حجره متوي، حتیم متوي او مخکې بل لفظ راځي جدر متوي. نو زه نه وینم چې نبی علیه السلام د دې دوو ګوټونو استلام هغه پرې خودې دی کوم چې دی حتیم طرف ته نږدې دي الا ان البیت مګر شاید چی وجه دای چی بیت الله لم یتمم علی قواعد ابراهیم هغه نه دی پوره جوړ شوی په د ابراهیم علیه السلام په بنیادونو باندی او دغه ګوټونه خو بیا د بیت الله منځ راځی حدثنا مسدد حدثنا ابو الاحوس حدثنا اشعث عن الاسود ابن يزيد عن عائشه رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د حتیم بارکه تپوسو ک جدر د حتیم بارکی امن البیت هو او جدر اصل کی جدار دیوال ته وی جدران دیوال ته وی چې دا د بیت الله نه دی او کنا نبی علیہ السلام ما ته ویل نعم او دا د بیت الله نه دی د دې وجنه علماو کی دام یو اختلاف ته چې آی یو سړی د حتیم طرف ته ودریږي او بیت الله طرف ته لکه د هغه مخ نه وي نو آیا د ده به دا مونځ کیږي او کنه نو په دې کې بیا د علماوو دواړو طرف ته اقوال شته بعضې وایي چې نه احتیاط دا دی چې بیت الله طرف ته او بعضې وایي چې نه که حتیم طرف ته هم لکه ته ولاړ وي او بیت الله ته د عین مخ نو کوم ځای کوم خلک چې هلته ولاړ وي په مطاف کې نو هغې ته مونځ کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل او دا د بیت الله نه دی قلت نو ما تو ویلی چې فما لهم لم يدخلوه فی البيت سدی دی خلق لا دی قریش لا چې دا حتیم دای په بیت الله کې نه دی را دن کړي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما تو فرمایل چې الم تری قومکی ته نه وینې خپل قوم چې قصرت بهم النفقه چې د هغوی سره کمه شوې وه نفقه، چنده ورسره کمه شوې وه او ویل یې چې حلالې پیسې به راجمع کوئ، نو د پیسو د کموالي د وجې نه هغوی داسې جوړ کړي وو چې ځه دا نیمه خو به جوړه کړو، حالانکه. د یمن او د شام تجارتونه به کول لیکن د حلال او د حرامو هغه تصور هغه ختم شوی و لیکن د بیت الله هغه تعظیم یې دوره و چې د هغې دپاره سوچه پیسې فقلت نو ما ورته وویلې فما شان بابه مرتفعا دا دروازې ولې اوچته جوړه ده نو وی ویل فعل ذلک قومک دام ستا قوم دای کارستانی دا غی دا کار کړي دی د صد پاره ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء د دې لپاره چې څوک ته دنکی چې دنه کی او چې څوک ته منکی هغه ته منشي یعنی په دې کې هم داغي هغه شای خوې لکه څنګه چې د عربو نه هغه شای خوې دی چې به څوک ته دنکی دنکی او چې څوک ته را بهر کوي او نی پریدي نو هغه تی هغه ته نه پریدي ولولا ان قومک حدیث عهدهم بجاهلیت او که چرته ستاد قوم داغي د جاهلیت دا زمانہ دا نږدې نه وي حدیث عهدهم بجاهلیت او که چرته نوې ستا د قوم نوې نوې تازه تازه داغي غ زمانه د د جاهلیت دا نږدې نوې چې جاهلیت سغي نږدې نږدې پرې خېده نو فاخافو او زه یریګم چې ان تنکر قلوبهم چې داغي زړونه دا به انکار وکي او داغي زړونه به بد شي د اسلام نه نو ما به کچرته دا یره نه وي نو ما به دا حتیم دا په بیت الله کې را دن نکړې وي وان الصق بابه بالارض او دا دروازه به میول د دې ځمکې سره برابر کړې وي چې بس پاسانه یو سړی هغه ته دن نکې دی شي حدثنا عبيد الله عبيد بن اسماعيل حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثه قومك بالكفر کچرتا استاد قوم کفر ته دا زمانہ دا نږدې نه وي یعنی مطلب چې کفر هغه اوس لند پرخې دی او اسلام ته راغلی دی نو لنقصت البيت ما به بیت الله دوباره وران کړي وي او ثم لبنيته على اساس ابراهيم عليه الصلاه والسلام او دوباره ما به آباد کړي وي د ابراهيم عليه السلام په بنیادونو باندې ځکه فإن قريشا قريش چونو استقصرت بناءه اغي کمواله کړي دي د دې د آبادی یعنی د ابراهیم په هغه بنیادونو هغه پوره نه دی جوړ کړي وجعلت له خلفا وجعلت له خلفا یعنی خپل امام بخاری هغه معنا کوي او ما به د دې د پاره دروازه هغه جوړ کړي وي قال ابو معاويه حدثنا هشام خلفا یعنی بابا یعنی د دې نه مراد خا د دې نه مراد اصل کې بله دروازه ده، وجعلت له خلفا او ما به شاته د دې بله دروازه هم جوړه کړې وې، یعنی یو دروازه خو دا ده، دا دروازه به مې را لاندې کړې وې او د دې د شاته به ما بله دروازه هم جوړه کړې وې. یعنی ددی ړومبنی دروازی ددی مقابله کی بل دروازه حدثنا بیان بن عمر حدثنا یزید حدثنا جریر بن حازم حدثنا یزید بن رومان عن عروه عن عائشه رضی الله عنها ان النبي صلی الله علیه وسلم قال لها نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ته ویلی یا عائشه ای عائشی لولا ان قومک حدیث عهد بجاهلیه کچرتستا د قوم د جاهلیت دا زمانه دا تازه تازه نه وی چی دی جاهلیت نه تازه تازه راوختی دی اسلام ته راغلی دی لامرت بالبیت نو ما به حکم کړی وی په بیت الله فهدما نو دا به وران کړی شوی وی بیت الله به ما را غرزولې وی فادخلت فيه ما اخرج منه نو ما به پدی کې اغه یې سره د نکړې وی کم چې د دینه رئیسته شوی دینه حتیم والزقته بالارض او ما به دا د ځمکې سره دا برابر کړې وې، یعنې ددې دروازه، وجعلت له بابین او ما به دې له دوه دروازې ګرځولې وې، بابا شرقیا و بابا غربیا، شرقي دروازه او غربي دروازه، فبلغت به اساس ابراهیم او ما به دا رسولې وې هغه د ابراهیم علیه السلام بنیادونو ته. فذلک الذی اوس دا ذکر کوي چې عبد الله ابن زبیر بیا وروسته په 64 65 هجری کې دا ولې داسې کړیو وې اصل کې عمده غ حدیث ته چې حمل ابن زبیر چې هغه باعث کړیو ابن زبیر علی هدمه علی هدمه د بیت الله پورانولو باندې او هغه بالکل د نبی صلی الله علیه وسلم دا خواهش مطابق او د ابراهیم علیه السلام په هغه اصل بنیادونو باندې هغه بیت الله تعمیر کړو یزید ابن رومان وی وشهدت ابن الزبیر او زه ابن زبیر داغه غ وخت حاضر شوی ما حين هدمه وبناه یزید ابن رومان تابعی دی کله چي هغه دا بيت الله وران کړي او دوباره يې بيا جوړ کړي وو، وادخل فيه من الحجر او هغه پکي دا حطيم را دننه کړي وو، وقد رايت اساس ابراهيم حجارة کاسنمة الابل او ما د ابراهيم عليه السلام د بنيادونو هغه ګټي کتلي وي لکه په شان د قب د اوښانو لکه د اوښ دا قب چې څنګه دا ګول وي دسې یې خبره ګول ګټې وي قال جریر جریر وی کوم چې د یزید ابن رومان شاګر دی فقلت له نو ما دی یزید ابن رومان ته ویلې چې اين موضعو اغزه کم زیده نو قال وی ویلې چې اوریکه الان راځه اوسې د تخیمه سته اذرع شپږ غزا او نحوها یا تقریبا د دې شپږو غزو سره یعنی دا زی دا ماناب کو نو مطلب دا دی چې د بیت الله دا اوس چې کوم دیوال جوړ دی د حتیم طرف ته د دغه زین او د بیت الله د ابراهیم علی السلام چې هغه اصل کوم بنیادونه دي نو دا تقریبا شپږ غزا یا د شپږو غزو سره داسي و غزا خوښه دومره علاقه ده چې هغه زی پورې دا کعبه او دا د بیت د ابراهیم علی السلام د د کعبه چې کوم غ اصل بنیاد دی نو دا تر دغه ځې پورې دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین